تر هر څه لومړی ستاسو پام د مهمو خبرونو سرټکو ته. ویاند، اسدالله مبارز. بسم الله الرحمن الرحیم د هلمند ولایت ناوکې درې نورې قرارګاوې او اووه پوستې فتحه، پراخې سیمې تصفیه او ګڼ مهمات غنیمت شول. د سرپل ولایت سید اباد کې دښمن سره جګړه روانه، دوه موټر ویجاړ، لس تنه ګوډاګیان مړه او ژوبل دي او د خوست ولایت سپیره کې شپاړس تنه عسکر مړه او ټپیان شول او د دښمن په ډزو نه تنه ملکیانو ته مرګ ژوبله واوښته. چې پرون سهار د یادې ولسوالي اړوند نورې پراخې سیمې او د ټانګانو ګودر په سیمه کې درې قرارګاوې د لوی کلي ماموریت، د شګلن سړک پنځه پوستې، بولان ته څېرمه یوه پوسته او د ولسوالي مرکز ته څېرمه یوه پوسته د اسلامي امارت د قهرمانو مجاهدینو د وسلوالو بریدونو په ترڅ کې په ټولیزه توګه فتح او پکې مېشت ګڼ شمېر عسکرو او پولیسو ته مرګ ژوبله واوښته. همداراز د دښمن ګڼ شمېر شوبلې، رینجر موټر، اکمالاتي موټر، او په زیاته اندازه سپکې او درنې وسلې، مرمۍ او مهمات غنیمت شوي او اوس د ولسوالۍ په مرکزي ودانۍ او امنیه قومندانۍ درنه جګړه دوام لري. تر دې مهاله لله الحمد مجاهدینو ته هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی. همداراز د یاد ولایت له ګرمسیر ولسوالۍ نه په تازه رارسېدلي خبر کې ویل شوي چې د عمرې عملیاتو په ګړندي بهیر کې د یادې ولسوالۍ اړوند د لکي په سیمه کې د قدس پارټي په قرارګاه او د حاجي احمد د سرای په پوسته پرون سهار نه بجې د اسلامي امارت قهرمانه مجاهدینو وسلوال بریدونه ترسره کړل. بریدونه چې پکې سپکې او درنې وسلې وکارول شوې، تر ماسپښین پورې یې دوام وکړ. د بریدونو په پایله کې قرارګاه او پوسته په ټولیزه توګه فتح او پراخې سیمې تصفیه شوې. په جګړه کې دښمن ته درنه مرګ ژوبله اوښتې او ګڼ شمېر مهمات او وسلې یې غنیمت شوې. مجاهدینو ته لله الحمد هېڅ نوعه زیان نه دی اوښتی. د سرپل ولایت له سید آباد ولسوالۍ نه په رارسېدلي خبر کې ویل شوي چې پرون سهار اته بجې د یادې ولسوالۍ اړوند سیمه کې د سرپل او شبرغان پر لویه لار د ګوډاګي دښمن په رینجر موټر د ښخ کړل شوي ماین په مټ قوي چاودنه ترسره شوه. د چاودنې له امله رینجر ویجاړ او په کې سپاره لس تنه ګوډاګیانو ته مرګ ژوبله واوښته. وروسته سیمې ته د دښمن قوه راورسېده چې سخته جګړه ورسره ونښته. جګړه اوس هم په شدت سره دوام لري. د دښمن یو ټانکر ویشتل شوی دی او مجاهدین مخ پر وړاندې روان دي. د یادونې وړ ده، چې تېره ورځ ماښام مهال د همدې ولایت د سنګ چارک ولسوالۍ د توپخانې اوسېدونکی د کامران په نامه یو تن اربکی قومندان له خپل اربکي زوی سره د غلچکي برید په ترڅ کې سخت ژوبل شو. قومندان کامران د اربکیانو په لیکو کې د ورګډېدو لپاره له قومندان رحیم دېوانه څخه لس میله کلاشینکوفونه هم ترلاسه کړي وو. د راپورونو له مخې تېره ورځ سهار شاوخوا شپږ بجې د خوست ولایت د سپیري ولسوالۍ اړوند د غورمې اډه، بوزي او تڼیخېلو کلیو باندې د ګوډاګي ادارې مزدورو عسکرو وحشانه چپې ووهلې. د دښمن دغه چپې چې نژدې شل ساعته یې دوام وکړ، د مجاهدینو له سختو بریدونو سره مخ شوې او له امله یې سخته جګړه رامنځته شوه. خبر وايي، د جګړې په لړ کې دښمن ته درانه تلفات واوښتل د معلوماتو په اساس په جګړه کې نه تنه اجر عسکر ووژل شول، اووه تنه نور مرګوني ټپیان شول. په خبر کې ویل شوي، د جګړې په مهال د مزدور دښمن عسکرو د بې دفاع ملکي خلکو په لور قصداً وحشانه ډزې وکړې، چې له امله یې درې تنه ولسي وګړي شهیدان او څلور نور سخت ژوبل شول. دغه راز وحشي عسکرو یو شمېر د کلیو عام خلک هم له ځان سره د بندیانو په توګه یووړل. په یاده نښته کې دوه تنه مجاهدین هم د شهادت لوړ مقام ته ورسېدل. دا راز د عمري عملیاتو په لړ کې بېګا شپه د یادې ولسوالي مرکز د شرق او جنوبي شرق له لوري هم د دښمن په پوستو وسلوال بریدونه ترسره شول چې په پایله کې د کوه پس سنګ پوسته په بشپړه توګه فتح او پکې میشت درې تنه ګوډاګي عسکر ځای پر ځای قتل او شپږ نور ژوبل شول او ګڼ شمېر مهمات یې غنیمت شول. په جګړه کې لله الحمد مجاهدینو ته هېڅ نوعه زیان نه دی اوښتی. د یادونې وړ ده، چې بېګا شپه د یادې ولسوالۍ لوېدیځ لور ته د دښمن یوه مهمه قرارګاه او پوستې په ټولیزه توګه فتح شوې او په کې مېشتو ګوډاګیانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې، چې د پنځلس تنه ګوډاګیانو جسدونه یې د جګړې په ډګر کې پاتې شوي، شپږ تنه یې اسیران، لس مله فیکا ماشیندار، شپږ کارملي ټوپکونه، دوه راکټونه، یو چریکي هاوان او په زیاته اندازه مرمۍ او مهمات ترې غنیمت شوي دي. په یاده جګړه کې یوازې دوه تنه مجاهدین هم سرسرکي زخمیان شوي. د هرات ولایت له فارسي ولسوالۍ نه په رارسېدلي خبر کې ویل شوي چې پرون ماسپښین درې بجې د یادې ولسوالۍ اړوند د میوک جنګ په سیمه کې له ګوډاګي دښمن سره سخته جګړه ونښته چې د مازیګر تر پنځو بجو پورې یې دوام وکړ د جګړې په پایله کې یو تن ګوډاګی عسکر قتل شو تېره ورځ مازیګر شاوخوا څلور بجې د کندوز ولایت د مرکز امام صاحب ولسوالۍ اړوند د پاکستاني پل سیمه کې د مزدورو پولیسو په پوسته د اسلامي امارت مجاهدینو برید وکړ. خبر وايي، په برید کې دوه تنه پولیس ووژل شول، یو شمېر نور ژوبل دي. دغه راز په یاده سیمه کې د اجرو عسکرو په یوه رینجر موټر هم مجاهدینو برید وکړ. د خبر په اساس، په دغه برید کې رینجر په ټولیزه توګه ویجاړ او عسکرو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. تېره شپه شاوخوا دولس بجې د غزني ولایت مرکز کې د دوهمې حوزې اړوند د قلعه برکت سیمه کې د مزدورو پولیسو په پوسته د اسلامي امارت مجاهدینو برید وکړ. د معلوماتو له مخې، د برید په لړ کې دوه تنه پولیس ووژل شول، پنځه نور مرګوني ټپیان دي. دغه راز په پوسته کې ولاړ دوه عرادي رینجر موټر هم ویشتل شوي او په ټولیزه توګه له مینځه تللي دي. په یاده نښته کې لله الحمد مجاهدینو ته کوم زیان نه دی اوښتی. همداراز له سیمې نه په رارسېدلي خبر کې ویل شوي، تېر ماښام شاوخوا اته بجې د یاد ولایت د شلګر ولسوالۍ اړوند د رحیم خېلو سیمه کې د اجرو عسکرو په اکمالاتي کاروان د مجاهدینو له لوري برید وشو. برید هغه مهال وشو چې یاد کاروان له کابل څخه پکتیکا ته روان و. د خبر په حواله، د برید په لړ کې دښمن ته درنه مرګ ژوبله واوښته، خو کره شمېر یې لا نه دی معلوم شوی، خو په یاده سیمه کې په جلا پېښه کې مجاهدینو یو تن پولیس د دراسکوف په مټو وواژه. د فراه ولایت له مرکز فراه ښار نه په رارسېدلي خبر کې ویل شوي چې پرون مازدیګر ناوخته د همدې ولایت د مرکز اړوند د جاسوسي شبکې په ودانۍ توغندیز برید ترسره شو. توغندی د مرکز په پیره دارخانې ولګېد چې له امله یې یو تن ګوډاګی ځای پر ځای قتل شو. د روزګان ولایت له مرکز ترینکوټ نه په رارسېدلي خبر کې ویل شوي چې پرون سهار اووه بجې د یادې ولسوالۍ اړوند د لوړ درویشان په سیمه کې چوري ولسوالۍ ته پر غځېدلي سړک د قومندان نیک محمد په پوستو وسلوال برید ترسره شو. برید چې تر ماښام پورې یې دوام وکړ، په مهال یې د دښمن څلور تنه ګوډاګي عسکر ځای پر ځای قتل او دوه نور ژوبل شول. دغه راز د یاد ولایت له چنارتو ولسوالۍ نه رارسېدلي خبر کې ویل شوي چې بېګاه شپه د یادې ولسوالي اړوند د چرمستان په سیمه کې یو تن عسکر د تخار ولایت اوسېدونکی د حقایقو په درک کولو د اسلامي امارت مجاهدینو ته تسلیم شو. نوموړي له ځان سره یو امریکایي ثقیل او یوه توپنکچه هم تر مجاهدینو پورې راورسول. پرون سهار شاوخوا اته بجې د پکتیا ولایت د څمکنو ولسوالي اړوند د لوړه سیمه کې د اجر دښمن په هغه قوه چې له تېرو درو ورځو راهیسې په سیمه کې د مجاهدینو له لوري محاصره ده، یو ځلې بیا د اسلامي امارت مجاهدینو بریدونه ترسره کړل. دغه قوه د یاد ولایت د جانيخیل ولسوالي د محاصرې ماتولو په منظور نوموړي ولسوالي ته د کومک په موخه راروانه وه. خبر وايي، جګړه لا هم روانه او په پایله کې د دښمن یو بل ټانک د هوان په مټ وویشتل شو او په ټوليزه توګه له منځه لاړ، دغه راز يو تن عسکر هم مرګونی ټپي شو، په نښته کې مجاهدينو ته لله الحمد هيڅ نوع زيان نه دی اوښتی. تېره شپه شاوخوا دوې بجې د غزني ولايت د مقر ولسوالي اړوند د عزت کلا سيمه کې د شريرو اربکيانو په پوسته د اسلامي امارت مجاهدينو بريد وکړ، د خبر په حواله د بريد په پايله کې يو تن اربکی ووژل شو، دوه نور مرګوني ټپيان شول، په دغه جګړه کې لله الحمد مجاهدينو ته هيڅ نوع زيان نه دی اوښتی. د رارسېدلو خبرونو له مخې پرون سهار شاوخوا نه بجې د پکتیا ولایت د جانخیل ولسوالي اړوند د رباط سیمه کې د اجرو عسکرو په ټانګ د اسلامي امارت مجاهدینو د ښخ شوي ماین چاودنه ترسره کړه. خبر وايي، په دغه چاودنه کې ټانګ په ټولیزه توګه ویجاړ، دغه راز یو تن عسکر پکې ووژل شو او دوه نور ژوبل شول. له میدان وردګ ولایت نه په ترلاسه شوي خبر کې ویل شوي تېره شپه د یاد ولایت د چک ولسوالي مرکز ته څېرمه مهمو او لویو کلیو رشیدان، بکسري، الخیل او مدو کلیو کې د ګوډاګي دښمن په خلاف د اسلامي امارت مجاهدینو پراخه عملیات پیل کړل. یاد کلي چې په ډېره پراخه سیمه کې آباد دي، له ډېر مهال راهیسې د اجیر دښمن تر واک لاندې وو. خبر وايي، د عملیاتو په لړ کې مرال بایلي د دښمن د مجاهدینو د عملیاتي څپې په وړاندې د مقاومت توان له لاسه ورکړ او په شرمېدلي ډول له سیمې نه وتښتېد. د ترلاسه شوې معلوماتو له مخې، نوموړي کلي په بشپړه توګه د مزدور دښمن له کرغېړن شتون څخه پاک او تصفیه شول او اوس مهال د مجاهدینو تر بشپړ واک لاندې دي. تېره ورځ غرمه شاوخوا یوولس بجې د ننګرهار ولایت د چپرهار ولسوالي اړوند د سرې کلا او شعیب کلا سیمو کې په امریکایي اشغالګرو او داخلي سپیشل فورس عسکرو د اسلامي امارت مجاهدینو ناڅاپي برید وکړ. برید هغه مهال وشو چې یاد عسکر له سیمې نه د تېرېدو په حال کې وو. د خبر په حواله، د جګړې په جریان کې دوه تنه کورني سپیشل فورس عسکر ووژل شول او د دوه امریکایي اشغالګرو عسکرو په شمول شپږ تنه نور مرګوني ټپیان شول. دغه راز تېره شپه شاوخوا لس بجې د ننګرهار ولایت د بټي کوټ ولسوالي اړوند د سپین خوړ سیمه کې په ګوډاګیو عسکرو د اسلامي امارت مجاهدینو ناڅاپي برید وکړ. برید داسې مهال وشو چې یاد عسکر له سیمې نه د تېرېدو په حال کې و. خبر وايي، د برید په پایله کې یو عراده رینجر د راکټ په مټ وویشتل شو او په ټولیزه توګه ویجاړ شو. دغه راز څلور تنه عسکر ووژل شول او دوه نور مرګوني ټپیان دي. په خبر کې ویل شوي، وروسته د تېښتې په مهال په سیمه کې د مرال بایلي د دښمن دوه عرادي ټانګونه په خپل منځ کې سره ټکر شول چې له امله یې دواړه ټانګونه ویجاړ او ګڼ شمېر عسکر پکې مړه او ژوبل شول. په یاده نښته کې یو تن مجاهد هم سرسرکي ژوبل شو. تېره ورځ مازدیګر شاوخوا شپږ بجې د میدان وردګ ولایت په سید اباد ولسوالي د شیخ اباد بازار ته څېرمه د اجرو عسکرو او پولیسو په ګډ کاروان د اسلامي امارت مجاهدینو برید وکړ. د خبر په اساس، د برید په پایله کې د دښمن یو عراده اکمالاتي موټر چې په موادو بار و او یو عراده رینجر په بشپړه توګه ویجاړ شول. دغه راز دښمن ته مرګژوبله هم واوښته، خو کره شمېر یې لا نه دی معلوم شوی. پرون غرمه شاوخوا دولس بجې د پکتیا ولایت د جانخیل ولسوالي اړوند د میا کلي سیمه کې د شریرو اربکیانو په پوستو د مجاهدینو له لوري برید وشو. خبر وايي، د برید په پایله کې دوې مهمې پوستې په ټولیزه توګه فتح شوې. دغه راز دښمن ته مرګ ژوبله هم واوښته، خو کره شمېر یې لا نه دی معلوم شوی. په خبر کې ویل شوي، یاده سیمه اوسمهال په بشپړه توګه د مجاهدینو په واک کې ده او دښمن له سیمې نه پښې سپکې کړي چې د مجاهدینو تر تعقیبي بریدونو لاندې دی. په یاده نښته کې لله الحمد مجاهدینو ته کوم زیان نه دی رسېدلی. تېره شپه شاوخوا دولس بجې د کابل ولایت د پغمان ولسوالي اړوند د ارغندۍ څلورلارې سیمه کې د مزدور دښمن په امنیتي دفاعي پوسته د اسلامي امارت مجاهدینو برید وکړ. خبر وايي، برید د هشتادودو په مټ ترسره شو او په پایله کې یې دښمن ته د اوښتې مرګ ژوبلې د شمېر په اړه تر دې دمه دقیق معلومات نه دي ترلاسه شوي. د دایکنډي ولایت له ګیزاب ولسوالۍ نه په رارسېدلي خبر کې ویل شوي چې پرون سهار لس بجې د یادې ولسوالۍ اړوند د کدلباش کلي کې دوه تنه اربکیان د مجاهدینو د غلچکي برید په ترڅ کې ځای پر ځای قتل او دوه کلاشنکوفونه او دوې چانټې غنیمت شوې. د بادغیس ولایت له مرغاب ولسوالۍ نه په رارسېدلي خبر کې ویل شوي چې وړمه شپه یولس بجې د یادې ولسوالۍ په مربوطاتو کې ګوډاګیانو له خپلې پوستې درې کیلومتره لرې د جیخوجي کلي په سیمه کې